الله تعالی عنه د خلافت په موده کې مسلمانانو د هغه وخت د مځکې د مخ و هغه دوو لویو دولتو او قوتو ته چې فارس او روم ورته ویل کېده ماته او شکست ورکړه او د هغو مملکتو مځکې یې د اسلام تابع وګرځولې. دغه دوه مملکته عیناً د نن ورځې روس او امریکا وه چې فارس یې شرقي او اسیایي مملکت و، بې عقیدې او آتش پرسته وو. خو روم غربي او اروپايي مملکت وو او خلق یې مسیحیان وه او د مسلمانانو له طرفه اول فارس شکست وخوړی او ټوک ټوک شو او بیا په وروسته کې رومیانو ته په ډېرو ځایو کې ماته او شکست ورکړل شوه او ډېر ځایونه یې مسلمانانو ونیول د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په موده کې عراق، فارس، خراسان، مصر، شام او د شمالي افریقا یوه حصه فتح شوه او تر دغو ټولو فتوحاتو لوی او مهم بری هغه دی چې د هغه وخت د مځکې پر مخ تر ټولو لوی او قوي دولت یې بالکل د بینه یووړی چې هغه د فارس امپراتوري وه. چې څنګه یې د هغو ریښه ور وکښه او کمبله یې ور ټوله کړه. اوس به د هغه اسلامي فتوحاتو په باره کې چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په موده کې شوي دي مفصل بیان درته وړاندې شي. موږ مخکې وویل د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت په آخري وختو کې مثنی ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه د عراق والي او عسکري مشر و او دا هغه وخت و چې خالد ابن ولید سیف الله المسلول پس له هغه څخه چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په امر یې د عراق ډېر ځایونه فتح کړه او بیا یې عراق پرېښاوه او شام ته د دې لپاره ولاړ چې هلته د یرموک په جنګ کې ګډون او اشتراک وکړي. نو د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په غیاب کې د عراق دولتي او عسکري چارې مثنی ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه اداره کولې او د خلیفه له طرفه یې د نوو اوامرو انتظار ایستی. خو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه له طرفه اخبار او اوامر وځنډېده نو په خپل مسنا رضی الله تعالی عنه د مدینه منورې پر طرف رهي شو غواړي چې د حالاتو څخه خبر او مطمئن شي او همدارنګه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه اجازه واخلي چې د هغو مرتدینو څخه هم د جهاد په کارو کې کومک واخلي کوم چې بیرته مسلمانان شوي دي او اسلام یې په صدق او اخلاص سره دی دا ځکه چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه امر کړی وو کم کسان چې مرتد شوي او بیا بیرته مسلمانان شوي دي د هغو څخه دې په جهاد کې کومک نه اخیستل کیږي مثنی رضی الله تعالی عنه هغه وخت مدینې منورې ته ورسېدی چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په هغه مرضی مریض وو چې پکښې وفات شو او د مرګ پر بستر پروت وو. دا خو درته معلومه ده چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه له طرفه د ده تر وفات وروسته حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خلیفه ټاکل شوی وو. او تر خپل وفات د مخه یې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته دا وصیت هم کړی وو چې د مثنی سره د جهاد د پاره نفر ولېږه. سبحان الله! تاسې د مسلمانانو د امیر او خلیفه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و دغه مسئولیت ته وګورئ چې جهاد فی سبیل الله او د اسلام نشرول یې د ځان داسې لازمي وظیفه بلل چې د مرګ پر حال یې هم جهاد نه هېراوه او هغه ته متوجه و او دا چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خپله د مثنی رضی الله تعالی عنه د کومک دپاره نور نفر نه وه ورلېږلي یا یې نه ورلېږل د هغه سبب دا و چې دده رضی الله تعالی عنه سره هیڅ لښکر نه و پاته د مسلمانانو ټوله لښکرې شام ته تللې وې او هلته د روم سره په جنګ مشغوله وې نو ځکه يې عمر رضی الله تعالی عنه ته امر او وصیت وکړ چې څونه لښکر چې جوړولای سې جوړ يې که او عراق ته يې ولېږه. د ابو عبید الثقفي رضی الله تعالی عنه د لښکر جوړېدل. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وفات سو او تر هغه وروسته د اسلامي دولت اداره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وظیفه وګرځیده نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مثنا ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه امر کړی چی ته عراق ته ولاړ شه او ان شاء الله کومک به پسی درشی بیا نو عمر رضی الله تعالی عنه په خلقو کی ږغ وکړی چی څوک په مثنا پسی عراق ته ځی اول هغه څوک چی د تللو د پاره یې آمادګی ښکاره کړه هغه ابو عبید ابن مسعود الثقفی رضی الله تعالی عنه وو. چې د ثقیف او طائف د مشرانو څخه وو او د عروه ابن مسعود الثقفي رضی الله تعالی عنه ورور وو. که څه هم دغه ابو عبید د اصحاب کرامو څخه نه دی بلکې د تابعینو څخه دی خو دغه ابو عبید الثقفي اول هغه څوک وو چې و عراق ته د تللو لپاره اماده شو او د طائف څخه لښکر ورته راټول شو. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دی د دغه کومکی لښکر امیر وټاکی او دا یې هم ورته وویل چی عراق ته ورسیږې هلته به هم د ټولو لښکرو قومندانی ستا پر غاړه وی. عمر رضی الله تعالی عنه نور خلق هم ورته راټولول او ابو عبید ته یې نصیحت پس له نصیحته کاوه، نصیحت په تقوا، نصیحت په عدل او امانت، نصیحت په همت او ښه معامله، چې یو د نصیحتو او وصیتو څخه یې دا وو چې فرس یا فارسیان د چم او مکر خلق دي، ډېر احتیاط ورسره کوه، پر کارو تلوار مه کوه او د خپلو ملګرو سره دې په هر شي کې مشوره کوه، ځکه فارسیان پر شر تربیه شوي دي، د چم او خطا ایستلو خلق دي. پس له هغه څخه چې مثنا رضی الله تعالی عنه د امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره ملاقات وکړ نو عراق ته ولاړ کم خلق چې شاوخوا په جزیره العرب کې اوسېده او عراق ته نږدې و د دې پر ځای چې مدینه منورې ته ولاړ سي او د ابو عبید د کومکی لشکره سره ملګری سي مستقیم عراق ته ولاړل په دغه وخت کې چې دلته مسلمانان د ابو عبید الثقفي په مشرۍ لښکر جوړوي او خلق سره یو ځای کېږي، هلته د فارسیانو حکومت په هغه اختلافاتو مشغوله و، کوم چې د هغو د پاچا تر مرګ وروسته په وجود راغلي او پېښ شوي و. د کسرا په کورنۍ کې پر حکم اختلاف اختلافات موجود و. هر یوه کوښښ کاوه چې دی قدرت ته ورسیږي خو په اخر کې متوجه شوه چې د مسلمانانو له طرفه خطر ډیریږي. د مسلمانانو لښکرې سره یو ځای کیږي او موږ ته رانږدې کیږي او موږ دلته په اختلاف مشغول یو. موږ باید د حکم او پاچا موضوع حتماً فیصله کو، د داخلي اختلافاتو څخه ځانونه فارغ کو او د باندني خطر ته متوجه سو. نو فارسیانو د یوې ښځي پر پاچهۍ اتفاق وکړ، چي هغه ښځه قودان د کسرا لور وه، دغه قودان اوله ښځه ده چې د فارس پاچا مقرره کېږي او د دې سبب همدا و چې په دغه داخلي اختلافاتو کې یا خو د کسرا زامن ووژل شوه یا هغه چې ژوندي پاته وه نه وه وژل شوي هغه پټ شوه د فارس د حکومک د فارس د حکومت سیاسي مشاورینو پر دې فیصله وکړه ویل تر څو چې د کسرا د زامنو څخه یو نفر ښکاره کیږي تر هغه وخته دې د کسرا لور زموږ پاچا وي. دغې ښځې یو نفر چې نوم یې رستم و، وزیر دفاع یا د فارس د حکومت د عسکري چارو عمومي مشر او قومندان مقرره کړئ. رستم چې د مسلمانانو خطر پخوا لا حس کړی و، فوراً یې څو لښکرې د جامان په قومندانۍ سره یو ځای او د جنګ لپاره اماده کړې. دغه لښکرې یې په عراق کې و هغو منطقو ته ولېږلې چې د فارسیانو تر حکم لاندې وې او یو بل لښکر یې د نرس په قومندانۍ و بصرې ته ولېږی. بصره د دجله او فرات چې دوې لويي لويي ولې يا نهرونه دي په منځ کې واقع ده او يو بل لښکر يې مستقيم د مثنی رضی الله تعالی عنه پر طرف ورولېږی چې هلته د مسلمانانو پر لښکر حمله وکړي. رستم و هغه زمينداره باغوانانو او بزګرانو ته کوم چې مسلمانانو ته تسليم شوي وه او مسلمانانو ته يې جزيه ورکول هم حال ولېږي ويل مسلمانانو ته ياغي شئ او بېرته فارس ته تسليم شئ ځکه د فارسيانو هغه داخلي اختلافات حل شوه او زموږ دولت قوي او حکم مو ثابت او قائم شو. نو اوس مو د مثنی سره هغه د جزیې عهد او وعده مات کړئ، جزیه مه ورکوئ، د مسلمانانو په مقابل کې ودرېږئ، انقلاب جوړ کړئ. د رستم په دغو اوامرو سره د عراق په هغه فتحه شوو منطقو کې سرکشي او بغاوتونه شروع شوه. ځکه هغه خلق په حقیقت کې د فارسیانو دوستان وه او فارسیان یې تر مسلمانانو قوي بلل. دا چې فارسیان ضعیفه شوي وه د دوی په فکر د دغه ضعف سبب هغه داخلي اختلافونه وه او اوس چې هغه اختلافونه حل شوه نو د فارس حکومت قوي دی. نو ځکه د عراق خلق پس له هغه څخه چې مسلمانانو ته تسلیم شوي وه، اوس د مسلمانانو پر ضد ودرېدل او هلته د فارس له طرفه درې قوي لښکره نور هم را رهي دي. مثنی رضی الله تعالی عنه ډېر لوی او عظیم خطر حس کړ، یو خو د عراق خلق بېرته یاغیس وه او بل درې لوی لښکره نور هم د دوی د جنګ لپاره را رهي دي. مثنی رضی الله تعالی عنه د حیره د ښار څخه ووتی هغه حیره چې د ډېر پخوا څخه د عراقي عربو پایتخت و او و فارسیانو ته تابع یا وفاداره و. خو کله چې مسلمانانو عراق ونیو، دوی هم دغه د حیره ښار د خپل حکم او لښکرو مرکز وګرځاوه. مسلمانانو اوس دغه خپل مرکز او پایتخت چې د حیره ښار و، په دې سبب پرېښاوه چې ویل ښايي دغه خلق هم زموږ مخالف شي او بیا به خطر د داخل او خارج څخه راته متوجه وي. حیره یې پرېښوول او د نمارق و منطقې ته یې حرکت وکړ. مثنی رضی الله تعالی عنه و امیرالمؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته حال ولېږی چې ژر کوه کومک ژر راولېږه، مګر کومکي لښکر چې مشر یې ابو عبید و، وځنډېد. په دغه موده کې د فارسیانو لښکر د ما د نمارق و منطقې ته د مثنی رضی الله تعالی عنه و لښکر ته ور ورسېد. ابو عبید او د هغه لښکر لا نه دی رارسېدلی چې دلته د نمارق په منطقه کې د مسلمانانو د هغه کوچني لښکر او د فارسیانو د هغه لوی او قوي لښکر چې قومندان یې په خپله جامان دی، په منځ کې جنګ شروع شو. دغه اسلامي لوی عسکري قومندان مثنا ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه په هغه کوچني لښکر وکولای سوای چې و فارسیانو ته ماته او شکست ورکړي او وې کولای سوای چې د مسلمانانو په دغه لږو قواوو د فارسیانو د لښکر لوی قومندان جامان بندي ونیسي د جامان بندي کېدل یا د بندي په شکل سره نیول ځانته قصه لري. هغه دا چې کم وخت چې د فارسیانو لښکر ماته وخوړه، د مسلمانانو څخه یوه نفر وکولای سوای چې په جامان پسې ور ورسېږي او جامان ته یې وویل، تسلیم شه، زه به امان درکم. جامان چې د فارسیانو د لښکر عمومي قومندان و، و مسلمان ته یې وویل، ته د لښکر قومندان یې چې ما ته امان راکوې؟ مسلمان ویل، یا، زه د لښکر څخه یو فرد او یو نفر یم. جامان وویل، ته یو عادي فرد او عسکر یې، څنګه امان راکوې؟ مسلمان وویل، ته تسلیم شه، زه امان درکوم. جامان هم تسلیم شو، ځکه د ژوند او مرګ مسئله ده، د ده لپاره تر وژل کېدلو تسلیمېده ښه دي. مګر مثنی رضی الله تعالی عنه پر هغه مسلمان په قهر شو، ویل، ته څنګه د کفارو و یوه قومندان ته امان ورکوې؟ موږ غواړو چې د فارسیانو شوکت او دبدبه ورمات کړو او ته امان ورکوې؟ نو مثنی رضی الله تعالی عنه وحضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته حال ولېږی چې په دغه باره کې څه عمل وکړو د فارسیانو د لشکر قومندان مو نیولی دی خو یو مسلمان امان ورکړی دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته ولیکل څرنګه چې یو مسلمان امان ورکړی دی نو یې پرېږدي ځکه هغه کښته مسلمان کولای شي چې و یو چاته امان ورکړي مګر په وروسته کې بیا اوامر صادر شوه چې یو عادي مسلمان به و چاته امان نه ورکوي ځکه په دې کار سره بې نظمي پېښېږي خو د اسلام په شروع کې هر مسلمان و چاته امان ورکولای شوای او په دغه امان سره عمل هم کېدی خیر د فارسیانو لښکر ماته وخوړه او دغه ماتې سوي قواوي د عراق په منځ کې په یوه مرکزي منطقه کې سره یو ځای شوې او رستم د خپلو لویو قومندانانو څخه یو قومندان د جالینوس په نامه د یوه لویه لښکره سره و دغه مرکزي منطقې ته ولېږی او هلته د مسلمانانو او مدینې منورې له طرفه ابو عبید الثقفي رضی الله تعالی عنه د هغه کومکي لښکر په ملګرتیا عراق ته راورسېدی او فوراً یې د هغه مرکزي منطقې پر طرف حرکت وکړ. د فارس د لښکر قومندان جالینوس په بېره او تردد کې دی، ځکه د عراق په ټولو جنګو کې، د عراق د فتوحاتو د شروع څخه بیا تر اوسه، مسلمانانو په یوه جنګ کې ماته او شکست نه دی خوړلی، نو خود فارسیان د خپله قومندانه سره په بېره او تردد کې وه. اوس چې په دغه مرکزي منطقه کې د لوی جنګ دپاره تیاري او آمادګي نیول کیږي، ابو عبید منطقې ته راورسېدی. هلته د فارسیانو هغه پخوانۍ ماتې شوي قواوې موجودې دي، مګر جالینوس د هغه خپله لښکره سره لا نه دی رارسېدلی، په لار کې دی، خو ابو عبید، رضی الله تعالی عنه، د رارسېدلو سره سمدستي د هجوم امر وکړ. د مسلمانانو له طرفه حمله شروع شوه او ویې کولای شوای چې د جالینوس تر رارسېدلو دمخه د فارسیانو و لښکر ته ماته ورکړي. ابو عبید، رضی الله تعالی عنه، په منطقه کې شاوخوا ډلې لېږي او منطقه یې تر تسلط لاندې راوستل. د منطقې خلقو بیرته جزیه ورکول شروع کړه. دا هغه خلق وه چې یو وار تابع شوي او بیا یاغي شوي وه. جالینوس په تعجب کې شو چې د مسلمانانو په اجرااتو او عملیاتو کې څونه سرعت او چابکي ده. دا یو غیر عادي عسکري قدرت دی. مګر کوم وخت چې جالینوس په خپله منطقې ته راورسېد، په هغه اول شکست او ماته نه و قانع، مغرور او متکبر و، دوهم وار یې بیا د جنګ غوښتنه وکړه. اوس نو د دوهم وار لپاره د ابو عبید، رضی الله تعالی عنه، او د جالینوس د هغه لوی لښکر په منځ کې جنګ شروع شو. د فارسیانو لښکر دوهم وار بیا شکست وخوړی او جالینوس د میدان جنګ څخه وتښتیدی او مداین ته ولاړی. دا اخبار نشریږی چی د فارسیانو لوی لوی لښکری د لویو او جرارو قومندانانو په مشری یو په بل پسی ماته او شکست خوری. رستم هغه چی د فارس د دولت عسکری مشر بلکی پاچا وو لوی او شدید خطر یې حس کړ، ځکه د ده هغه تجربه ناک لوی قومندانان د هغه جرارو لښکرو سره د مسلمانانو د یو د یوه کوچني او کومکي لښکر له طرفه ماتېږي، حتی دغه لښکر د مسلمانانو هغه اصلي لښکر هم نه دی، نو رستم وویل. د یوه لوی او فیصله کوونکي جنګ څخه چاره نشته، نو یې د خپلو لویو قومندانانو څخه هغه لوی او تجربه کاره قومندان چې جالوبید نومېدی د خپل لوی، قوي او خطرناکه لښکر سره ومنطقې ته ورولېږی او د فارس هغه لوی بیرغ یې په لاس ورکړ چې دغه بیرغ د فارسیانو هغه لوی بیرغ و او بې له لویو او فیصله کوونکو جنګو په بل جنګ کې نه را ایستل کېدی او د فارس و دغه بیرغ ته ترکیش کابیان ویل کېده. د دغه بیرغ اوږدوالی دوولس متره و او ارتفاع یا جګوالی یې اته متره و او د پړانګانو د پوستو څخه جوړ شوی و. اوس نو د دغه بیرغ سره دونه لوی لښکر ملګری دی چې چا یې مثل نه و لیدلی. تاسې پوهېږئ، کوم وخت چې موږ وایو د فارس یا فارسیانو دولت، یعنې د هغه وخت د مځکې پر مخ تر هغه ټولو لوی او قوي، پراخه او عظیم دولت، نو د دغه دولت به څونه لښکر و؟ دغه د فارسیانو د راوتلو خبر و ابو عبید رضی الله تعالی عنه ته ورسیدی نو یې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته حال ولیږی چې د فارسیانو سره اوس هغه نهایی او فیصله کوونکی جنګ شروع شو. ابو عبید په منطقه کې وردمخه شو بیرته حیره ته ورغلی او هلته یې د نهر فرات تر شا خیمې ودرولې. د فارسیانو لښکر راغلی د فرات پر هغه بله غاړه یې واړول، اوس نو فرات دونه لویه واله ده لکه یو لوی رود یا دریاب چې د دوو لښکرو په منځ کې واقع او فاصل دی. فارسیانو په دغه منطقه کې پر فرات یو پل جوړ کړ، نو په دغه سبب زموږ په اسلامي تاریخ کې د دغه جنګ نوم معرکة الجسر دی. یعنی د پل جنګ. اوس نو فارسیانو و ابو عبید ته حال ولیږی چی تاسی د ولې پر یوه طرف یاست او موږ یې پر بل طرف. جنګ داسی نسی کیدلای. یا تاسی را واوړی او موږ تر هغو امان در کوو جنګ نه در سره کوو څو ټول لښکر مو نه وی را اوښتی. یا تاسی امان راکړئ تر څو چی زموږ ټول لښکر تر فرات در اوړي. دلته نو ابو عبید د اصحاب کرامو او د لښکر د عسکري مشرانو سره مشورې شروع کړې چې موږ ور واوړو او که دوی ته د را اوښتلو اجازه ورکړو. د اصحاب کرامو او عسکري پوهانو نظر دا و چې فارسیانو ته اجازه ورکړه چې دوی را واوړي. ځکه د دوی په رااوښتلو کې زموږ دوې فائدې دي، اول دا چې د دوی په رااوښتلو کې د غدر او خیانت امکان نشته چې حمله دې راباندې وکړي او که موږ ور اوړو ښايي خیانت راسره وکړي او حمله راباندې وکړي. دوهمه او مهمه فائده دا ده که موږ ور واوړو نو موږ د کفارو د لښکر او ولې په منځ کې محاصره شوو چې دا ډېر لوی خطر دی. مګر سبحان الله ابو عبید رغدی الله تعالی عنه پر دغه ټینګار کاوه چې موږ ور اوړو ځکه چې فارسیان ونه وایي چې موږ بیریدونکي یو خلقو ورته وویل دا د بیرې او غیرت موضوع نه ده دا کار د مسلمانانو د پاره لوی خطر دی خو ابو عبید چې د لښکر قومندان دی پر خپله خبر ټینګ دی او ویل موږ باید خپل قوت او شجاعت وښکاره کړو او دوی باید پوه شي چې موږ نه بیریږو. د ابو عبید د ډیر ټینګار په سبب هغه نور مشران هم د ده و رأی ته تسلیم شوه. سره د دې چې هغه په دغه کار راضي نه وه مګر تر پله ور واوښته. او فارسیانو هم پر هغه خپل قول او وعده وفا وکړه، تر هغو یې جنګ نه کاوه تر څو د مسلمانانو ټول لښکر ور واوښتی، بیا نو د مسلمانانو او فارسیانو په منځ کې هغه لوی او عظیم جنګ شروع شو چې معرکة الجسر العظیمة ورته ویل کیږي. فارسیانو د اوله څخه هغه خپل جدي او واقعي جنګ په خپل ټول قدرت سره شروع کړ، هغه جنګ چې فیصله کوونکی جنګ وو، د فارسیانو هغه قوي او تجربه کاره قواوې ټولې موجودې وې چې د دغو قواوو په جمله کې د فیلانو قوه یا کنډک هم موجود وو چې دغه فیلان د جنګ دپاره روزل سوي وه هغه داسې چې پر پیلانو سربیره کجاوې تړل سوي وې او د کجاوو تناونه د فیلانو پر نسو تړل سوي وه په هغه کجاوو کې فارسي عسکر ناست و چې اوږدې اسلحې ورسره وې. اوس نو په خپله فیلان هم جنګ کوي. خلق په پښو یا لغتو او په شونډک وهي او هغو لوړو سپرو عسکرو هم مسلمانان په نیزو او اوږدو اسلحو وهل. او بل هغه شی چې د مسلمانانو د لښکر د انتظام د خرابېدلو سبب وګرځېدی هغه دا و، کوم وخت چې له مسلمانانو اسانو او اوښانو د اول وار لپاره فیلان ولیده، وتورېدل. هر فیل چې به د جنګ میدان ته داخلېدی، د هغه پر شاوخوا د مسلمانانو اسانو او اوښانو ټولو ځینې ځغستل او تورېدل، چې دا د مسلمانانو لپاره ډېر لوی تکلیف و. دلته نو ابو عبید نارې کړه، څوک ځان قرباني کوي، چیرې دي هغه فدائیان چیرې دي چې دغه د فلانو پر نسو تړلي تناوونه پرې کړي او هغه کجاوې د فلانو څخه راولویږي او زه اول هغه څوک یم چې ددغه کار لپاره ورځم ابو عبید د خلقو د دلاوري لپاره په خپله ورووتی خلق یې پر جوش او احساساتو راوستل د مسلمانانو څخه ډیرې ډلې د دغې قربانۍ لپاره اماده شوې او ابو عبید رضی الله تعالی عنه اول هغه شجاع قومندان و چې په خپله میدان ته ور ووتی او د خپلو ملګرو څخه یوه ډله ورسره وه چې پر فیلانو یې حمله وکړه او ویې کولای شوای چې د فیلانو څخه و هغه لوی فیل ته ځان ور ورسوي د فیل د نس څخه یې هغه تناوونه پرې کړه کوم چې کجاوه په تړل شوې وه. کجاوه لاندې پر مځکه ولوېده، مګر څرنګه چې فیل د جنګ دپاره تربیه شوی و، دښمن یې پېژندی. فیل چې ابو عبید ولیدی، په لغته یې وواهه. ابو عبید غوځار شو او فیل سربېره پر ودرېدی. ابو عبید رضی الله تعالی عنه یې شهید کړ. نو ابو عبید رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو د لښکر قومندان د دغه جنګي فیل په واسطه شهید کړل شو. ډېر ژر یې د ابو عبید جسد واخیست او تر پله یې واړاوه، خو فارسیان بیا و دغه خلا ته چې د بیرغ پر شاوخوا پېښه شوه متوجه شوه، ویې لیده چې د بیرغ پر شاوخوا څوک نشته، نو یې د بیرغ پر اخیستونکي حمله وکړه او هغه یې هم شهید کړ. د بنو ثقیف دریم نفر بیرغ پورته کړ، هغه هم شهید کړل شو، څلورم نفر بیرغ پورته کړ، هغه هم شهید کړل شو. دا د بنو ثقیف همت او شجاعت و، چې په دغه جنګ کې ښکاره کېدی. د بنو ثقیف اووه نفره پهلوانان یو په بل پسې په دغه جنګ کې شهیدان شوه او د مسلمانانو بیرغ ولوېدی. مثنی ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه چې په دغه جنګ کې قومندان نه بلکې د یوه فرد په صفت وظیفه درلودل بیرغ یې پورته کړ او امر یې وکړ چې پر شا ولاړ شئ او بیرته تر پله در واوړئ. په دغه وخت کې عبدالله الثقفي چې د ابو عبید د اقرباو څخه و او احساسات یې پارېدلي وه په ځان نه پوهېدی. د مسلمانانو جنګ یې یوازې د ثقیف جنګ باله ده ولیده چې د ثقیف پهلوانان څنګه قرباني ورکوي او څنګه وژل کیږي، خو بالمقابل ویني چې په مسلمانانو کې تزلزل پیدا شو او شاته ځي. نو وبیریدی چې لښکر پر شا ولاړ نشي او ونه تښتي، نو یې څه وکړه؟ دغه عبدالله الثقفي په خپل فکر او بې له اجازې یو ډېر خطرناک کار او تصرف وکړ، هغه دا چې پله ته ورغلی او پل یې پرې کړ. مسلمانان غواړي چې شاته ولاړ شي، خو ناڅاپه مثنی رضی الله تعالی عنه ولیده چې پل پرې شوی دی، ویل دا کار چا کړی دی؟ خلقو ویل عبدالله. په وروسته کي بیا پس له جنګه مثنی رضی الله تعالی عنه و دغه عبدالله ته ډېر سخت وهل ورکړه او ویل ولي دي دغه کار کاوه؟ عبدالله ویل وبېرېدم چي لښکر و نه تښتي. مثنی رضی الله تعالی عنه وویل بې له اجازې دغسي خطرناک کار کوې؟ په هر صورت الله جل جلاله دا مقدره کړې وه چې دغسې به پېښېږي. اوس چې په جنګ کې مسلمانان پر شا ولاړل، ویې لیده چې پل پرې شوی دی او واقعا هم مسلمانان د ولې او فارسیانو په منځ کې محاصره شوه او پر مسلمانانو قتل او وژنه شروع شوه. دلته نو د مسلمانانو فداکارۍ او قربانۍ، شهامت او پهلوانۍ ښکاره شوې. مثنی رضی الله تعالی عنه امر وکړ چې پل بیرته وتړئ. خو د داسې پله جوړول او تړل چې لښکر پر تیریږي اسانه کار نه دی. د پله جوړول وخت نیسي او وخت یې هم ونیوئ. هلته د مسلمانانو په لښکر کې بې ثباتي او بې نظمي پېښه ده. او دلته پل نشته خلق په واله کې لویږي یا ځانونه ور اچوي او د پارسیانو لښکر پر مخ را رهي دی قتل او وژنه کوي په دغه لوی جنګ کې چې معرکة الجسر ورته ویل کیږي د مسلمانانو څخه څلور زره نفره شهیدان شوه. حال دا چې د ټول لښکر شمېر یا عدد یې شپږ زره نفره و، د لښکر دوه ثلثه یا ووژل شوه یا په اوبو کې غرق شوه، دا ټوله د دغه احساساتي ځوان د رأی او نظر په سبب دغه تلفات پېښ شوه. نو وروڼو په هر ځای او هر وخت کې احساسات ښه نه دي ځینې وختونه احساسات خاصتا هغه احساسات چې په چوکاټ او قانون کې نه وي او هغه احساسات چې بې له مشورې او بې له اجازې څخه وي په نتیجه کې ډېر لوی تاوانونه په وجود راوړي لکه د جسر په جنګ او معرکه کې چې پېښ شوه په دغه وخت کې هغه پاته مسلمانانو وکولای شوای چې پل وتړي او هغه پاته لښکر تر پله واوښتی او د مرګه خلاص و. په دغه جنګ کې مثنی رضی الله تعالی عنه هم زخمي شو او په دغه زخمي حال کې یې نور هم جنګ کاوه. سلیم ابن قیس رضی الله تعالی عنه چې د اصحاب کرامو او د لښکر د قومندانانو څخه و هغه هم زخمي شو. او دی هغه څوک دی چې لښکر یې پر دغه پله تېراوه. مګر مثنی رضی الله تعالی عنه هغه آخري نفر وو چې تر پله واوښتی. تر هغو یې جنګ او دفاع کول چې د مسلمانانو څخه یو نفر هم نه شو پاته. ټول مسلمانان تر پله واوښته، بیا نو دی هم ور واوښتی او هلته یې د مسلمانانو له طرفه پل د دې لپاره پرې کړ چې فارسیان پسې ور وا نه وړي. او پارسیان پر پرې شوې پله نه شي ور اوښتلای. اوس بیا کفارو نفر او سامان برابر کړه چې ترولې ور واوړي او هلته د مسلمانانو له طرفه پرې شوی پل بیرته وتړي. هلته بیا مثنی رضی الله تعالی عنه په دعا شروع وکړه. الله جل جلاله ته دعا کوي دلته کفار دغي لويي ولې ته ورولوېده غواړي چې په اوبازي سره د مسلمانانو طرف ته ورسي او پل وتړي او که یې دا کار وکړي هغه پاته مسلمانان ټول وژل کیږي نو مسنا رضی الله تعالی عنه دعا کوي او دعا چې الله جل جلاله مسلمانان د دغه عام وژنې څخه خلاص کړي سبحان الله په دغه وخت کې د فارسیانو د پایتخت څخه خبر راورسېدی چې د فارس د حکومت په منځ کې بیرته ډېر شدید اختلاف پیدا شوی دی او د فیروزان په نامه یو سړی راپورته شوی دی چې ورستم ته یې انقلاب کړی دی او فارسیان پر دوو حصو ووېشل شوه چې نیم یې د فیروزان پر طرف دي او نیم یې د رستم پر طرف ولاړ دي. دغه خبر هغه وخت را ورسېدی چې دلته د مسلمانانو او فارسیانو جنګ پای ته ورسېدی. نو د فارسیانو قومندان خپل لښکر امر کړی چې بېرته د فارس د پایتخت پر طرف درځی چې هلته په دغه خطرناک حالت کې د رستم پر طرف ودرېږي. نو که اوس دغه واقعه نه وای پېښه شوې، د مسلمانانو لښکر ټول وژل کېدی، خو د دغه خبر په رارسېدلو سره د فارسیانو لښکر ولاړی او الله جل جلاله هغه پاته دوه زره مسلمانان ځنې خلاص کړه. اوس د مسلمانانو دغه پاته لښکر وایي، موږ شرمېږو، بېرته نه شي تلای، وایي د خلقو سره به څنګه مخامخ کېږو؟ موږ ولې او څنګه شکست وخوړی؟ دا اول شکست وو چې مسلمانانو ته ورپېښېږي. په ټولو اسلامي فتوحاتو کې اول لښکر دی چې ماتېږي. دا خبر و امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته ورسېدی چې دغه پاتې لښکر شرمېږي، د خپل شکست د خبر تر نشرېدلو وروسته د خلقو سره نه شي مخامخ کېدلای. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نفر ولېږی چې په خلقو کې دغه ږغ وکړي. جار ووهي، اعلان وکړي او ووايي، اللهم ان کل مسلم مني فی دمي، یعنې هر مسلمان زما څخه دی او د دغه لښکر خلقو خپل ژوند په خطر کې واچاوه او بیا عمر رضی الله تعالی عنه وویل، الله دې پر ابو عبید ورحمېږي، که یې ماته حاجت درلودلای زه د هغه کومکي وم، یعنی ولی تر پله ور واوښتی او ولی زما په طرف کی نه پاته کیدی چی زما څخه یې هر وخت کومک غوښتلی غوښتلای ما ور استولای سوای. معرکة الجسر په داسی ډول چی پر مسلمانانو ډیره لویه ضربه وه پای ته ورسیدی. تر اوسه پوری ټول جنګونه پرله پسې فتوحات وه. اولا خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه هغه چې پر مخ رهي وو او هیڅ قوت یې مخ ته نسوای درېدلای او بیا د مثنی رضی الله تعالی عنه فتوحات او بیا په شروع او ابتدا کې په خپله د ابو عبید کامیابي او بیا په اخر کې دغه ضربه پر مسلمانانو وارده سوه چې په منطقه کې یې د مسلمانانو قدر او درجه ور وښورول. د مسلمانانو جنګي قدرت یې متزلزل ښکاره کړ خیر حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې په عراق کې د دغه اسلامي لشکر شکست ولیدي نو یې یمن ته حال ولېږي او شاوخوا په جزیره العرب کې خلق ولېږل ویل راواستوي راولېږي هر څوک چې ستاسو سره سته هغه راولېږي کومک مو وکړي حالات خطرناک شول فارس کامیابی حاصل کړل اول لښکر چې ورته راغلی هغه د یمن څخه یو لښکر و چې مشر یې جلیل القدر صحابي جریر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه و. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فوراً دغه لښکر په عراق کې مثنی رضی الله تعالی عنه ته ورولېږی. بیا هم نورې لښکرې د جزیرة العرب د شاوخوا څخه ورته راتلې او عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ټولې مثنی رضی الله تعالی عنه ته ورلېږلې. په دغه وخت کې چې اسلامي لښکرې سره یو ځای کېږي او تنظیمېږي، هلته په فارس کې رستم او فیروزان اتفاق ته سره ورسېدل. سبحان الله! لکه الله جل جلاله چې د فارسیانو په اختلاف مسلمانانو ته وخت ورکړي چې پس له معرکة الجسر څخه بېرته سره یو ځای او منظم شي. دلته د مسلمانانو لښکرې سره یو ځای شوې، هلته د فارسیانو اختلاف پای ته ورسېدی. په پارس کې فیروزان او رستم په دواړو د مسلمانانو د جنګ لپاره یو مشترک لښکر جوړ کړ او مهران الفارسي یې د دغه لښکر قومندان وټاکه. د دوهم وار دپاره د مثنی ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه لښکر د مهران د لښکر سره د نهر فرات په منطقه کې مخامخ شو چې بیا هم هغه د فرات واله د دوی په منځ کې وه. دا وار بیا فارسیانو حال راولېږی چې یا تاسې تر ولې راواوړی یا به موږ در واوړو. مثنی رضی الله تعالی عنه چې د ابو عبید د سهوې او خطا څخه تعلیم اخیستی وو ویل یا تاسې راواوړئ فارسیان تر ولې راواوښته او دلته مثنی رضی الله تعالی عنه په دغه وخت کې خپل لښکر و درو حصو ته وویشي پر دوو طرفو میمنه او میسره په منځ کې قلب فارسیانو هم خپل لښکر پر دغه ډول درو حصو ته وېشلی و. بیا نو جنګ شروع شو. د مسلمانانو د لښکر دوه طرفه د فارسیانو د لښکر د دوو طرفو سره مخامخ او مقابل وو او قلب پر قلب مقابل وو. د مسلمانانو د لشکر د قلب یعنی د مرکز قومندان په خپل مسنا رضی الله تعالی عنه او د فارسیانو د لشکر د قلب قومندان په خپل مهران وو مسنا رضی الله تعالی عنه خپل لشکر امر کوي چې په یو وار شدید او یو ځای هجوم د کفارو د لشکر پر قلب وروړي که مو په دغه اوله حمله شکست ورکړ نو دا د پارسیانو د پاره فیصله او انتها ده. مسلمانانو هم په یوه وار د فارسیانو د لښکر پر قلب ډېره شدیده حمله وکړه، حتی د مسلمانانو د لښکر هغه دوه طرفه چې میمنه او میسره دي هم و دغه قلب ته متوجه دي. غواړي چې د فارسیانو د لښکر قلب ته ماته ورکړي. د کفارو لښکر هم د مهران په مشرۍ په شدیده حمله شروع وکړه. جنګ شروع دی او لحظه په لحظه نور هم شدیدیږي. ګړۍ په ګړۍ حالات خطرناک کیږي. هر لښکر او هر فرد د ځان په دفاع مشغول دی. په دغه وخت کې مثنی رضی الله تعالی عنه امر وکړ چې یوازې دا نه چې ستاسې حمله به پر قلب وي بلکې په قلب کې هغه ځای ته متوجه شئ چې هلته مهران موجود دی خاصه حمله پخپله پر مهران شروع کړئ اوس د جنګ په میدان کې د مسلمانانو د ټول لښکر ټول زور او قوت و یوه ځای ته متوجه شو ټول مسلمانان و یوې نقطې ته متوجه دي نو دغه اسلامي خاصې حملې نتیجه ورکړه او د دغې منطقې کفار سره پاشل کیږي د دغې منطقې په کفارو کې ماته او شکست شروع شوه. اسلامي جنګیالیو پس له ډېر شدید هجومه او ډېر کوښښ څخه وکولای شوای چې مهران ته ور ورسېږي او ویې وژني. کوم وخت چې د فارسیانو قومندان ووژل شو، فارسیانو په تېښته شروع وکړه. د فارسیانو د قومندانانو څخه یوه نفر د خپلې ډلې سره د پله و طرف ته وځغستل او نارې وهي، تر پله اوړئ، تر پله اوړئ! کفارو هم په اوښتلو شروع وکړه، تر پله اوړي. مسلمانان د کفارو و تیښتې ته متوجه شوه او ویل د غم وخت دی، که موږ و پله ته ځان ورسوو او پل بند کړو، پر پارسیانو به د تیښتې لار و تړل شي او دغه فارسي لښکر به ټول و وژل شي. د تاریخ په کتابو کې و دغه جنګ ته معرکة البویب ویل کیږي. نو د بویب په جنګ کې بیا د مسلمانانو توجه و یوه ځای ته شوه چې هغه پل وو او جنګ د پله سره شروع شو. مثنی رضی الله تعالی عنه وکولای شوای چې و پله ته ځان ورسوي او هغه د پله ساتونکی یې ووژي. پل د مثنی رضی الله تعالی عنه تر تسلط لاندې شو. او د فارسیانو د تیښتې لار یې بنده کړه. فارسیان د تیښتې په حالت کې پوه شوه چې مسلمانانو د پله لار نیولې ده، نو یې د ولې پر غاړه و شمال او جنوب ته مخ ونیوی او مسلمانان په پسې دي وژني یې. فارسیان په ډلو ډلو رهي دي، څو دغه مات شوی لښکر د بین النهرین و منطقې ته ورسېدی، خو مسلمانان هم په پسې دي. مسلمانانو په لار کې ډېر ښارونه ونیول، د فرات شرقي او غربي منطقې یې ټولې تر خپل تسلط لاندې راوستې، د فارسیانو تسلط پر بین النهرین کم او ضعیف شو، بین النهرین یعنې د دوو ولو منځ، چې دغه دوې ولې فرات او دجله دي، مسلمانان تر اهواز پورې ورسېدل او ډېرې زیاتې منطقې یې په لږ وخت کې ونیولې. دغه ټول فتوحات د معرکة الجسر په سبب وه. سبحان الله! پس له معرکة الجسر څخه چې اول جنګ پېښ شو، هغه دغه معرکة البویب وه او په دغه معرکة البویب کې مسلمانانو د معرکة الجسر بدله او انتقام واخیست. د فارس حکومت وارخطا سو او شدید خطر یې حس کړ، ځکه د مسلمانانو هغه مات سوي لښکر داسي لوی شکست ورکړ چي دوی یې وارخطا کړه. اوس مسلمانان کرار کرار د فارسیانو د پایتخت و ښارو ته ورنږدې کیږي. فارسیانو چي د مسلمانانو له طرفه دغه خطر حس کړ، نو یې ویل موږ باید د دغه خطر په مقابل کي خامخا یو څه وکړو، یوه صحي چاره باید وسنجوو. په دغه وختو کې د کسرا د زامنو څخه یو نفر ښکاره شو. د مخه پټ و، خو اوس چې یې ولیده چې په وطن کې داخلي اختلافات پای ته رسېدلي دي، ځان یې ښکاره کړ، چې د دغه نفر نوم یزدجرد و. اوس چې یزدجرد ښکاره شو، فارسیان ټول پر راټول شوه او د ده د راتګ په سبب یې لوی لوی جشنونه جوړ کړه. فه فارس کې خوشحالۍ جوړې شوې، یزدجرد د فارس د حکومت اداره په خپل لاس کې ونیول او هغه پاشل شوي پارسیان یې پس له هغه لویې تفرقې او اختلافو چې په فارس کې پېښ شوي وه سره یو او متحد کړه فورا یې رستم او فیروزان تر خپلې مشرۍ او قیادت لاندې راوستل څو لښکرې یې د اسلامي خطر د مقابلې لپاره سره یو ځای کړې، اول لښکر یې و دقله او دوهم لښکر یې و حیره ته ولېږی، درېیم لښکر یې و اهواز ته ولېږی، نور یې هم شا و خوا لښکرې ولېږلې چې د مسلمانانو دغه لوی خطر په کلي ډول له منځه یوسي. دغه دقله، حیره او اهواز هغه درې لوی ښارونه وه چې د فرات په منطقه کې د مسلمانانو په لاس کې وه او د مسلمانانو په لاس کې هغه لویې او مهمې خزې هم دغه ځایونه وه. مثنی رغدی الله تعالی عنه چې د فارسیانو دغه خطرناک استعدادات ولیدل فورا یې حضرت عمر رغدی الله تعالی عنه ته حال